په 3 نو 2008 کې شوې ده د دې د ملاوي دوه پته یا ساتي اشاعه د توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جنگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 اتم حکم اصل کې د اتم حکم تتمه دا اتم حکم تتمه دا او طریقه د صلات خوف د تاوم خي الله اکبر طریقه د صلات خوف و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه هر کلا چې ته پدای کې او هر کلا چې ته پدای کې نو قائم و د فارم او ولتات یو را دي شي طائفتن اخرى یو ډله بل لم یصلو چې مونږ نه کړي فلیصلو ما کانو مونږ دیو کې تاسو را ولیا خذو حذر او مواد اخلیا سامان د جنگ خپل او اسلحاتهم اسلحه خپل ود الذین کفروا ګورا د صلات خوف چې کم ده طریقې 15 دي یو دلته الله ذکر کړی دا یو ډله دراشي او د امام سره اوس دشمن دی او دشمن تیار ناشته چې حمله کوم نو کافرو نه د خوف د وجنا سری طریقان د صلات خوف الله دا یو او خودلا چې یو ډله د راشي سره د نه چې اسلحه و غیره د وسره وی او تا سره د او کی منځو دوه رکعات مثلا دیو کی نو پس هر کله چې اغي اوس ګورا سجده وکړه اوس ګورا په سنای منځونو کې امام مثلا ګورا اسانه طریقه لګ دی سره به خپو شي سنای منځونه دي چې دوه رکعات دي نو امام یو رکعات وکي نو چې یو رکعات وکي نو دا ډله بلاړه شي دشمن طرف ته ودرېږي او بل ډله براشي او امام سره به دویم رکعات وکي نو چې کله د دویم رکعت کو نو اوله ډله هغه بخپل رکعت بیا راشي ځان لبا او کی بلا قراءت بغیر د قراءت نه زکا چې دا په لاحقین دي الله اکبر او دویمه ډله به بیا سره د قراءت نه خپل منځ ادا کی زکه دا مسبوق دي او د امام دو رکعات شو او د امام دو دو رکعات شو دا یو طریقه الله دلته ذکر کړی دا نور طریقې هم دي هغه چې کم دی بیا کتابونو ذکر کړی دي نور سالور طریقې هم دي بیا دلته الله دا ذکر کوي فاذا سجدوا پس هر کله چې دای سجده وکړه فلیکونو می ورایکم بشیر دای رستو تاسو نه والتا ته طائفه او را دي شی او ډله بلا اخرى لم یصلوا چې منځ نه کړي فلیصلوا ما کا منځو کی تاسو سره پس یاد کړئ الله تعالی را قیام او قعودا فولاړه باندې معنا پس همیشه د غسیات کړئ یا یاد کړئ الله تعالی لرا په هغه سباندې چې څنګه تاسو ته طریقه خودلې ده فذكر الله یاد کړئ الله تعالی لرا قیام او قعودا په ولاړ او په ناست باندې او په خپل اړخونو باندې پس هر کله چې تاسو په امن کې شوي د یاره د دشمن نه فاقیموا الصلاه پس قائم کئ منز لرا په کامل طریقې سره هر کله چې تاسو په امن کې شوي د خوف د مرز نه نو فاقیم الصلاۃ قائم کئ تاسو منز لرا په طریقې عام سرا یعنی قیام او قود سرا مکمل په اولاړه چې څنګه طریقه د مونږ ساما ولی ان صلاتا بشکمنز کانت علی المؤمنین د په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی موقوتا په خپل اوقاتو کې ولا تهنو فی ابتغاء القوم ترغیب ال القتال ولا تهنو سستی مکوي تاسو پلټولو د قوم مشرک او کافر کې ان تکونو تعلمون کچره تاسو چې درمن کېږئ نو فإنهم يعلمون نو بس بشکا غيوم درمن کېږي لکه څنګه چې تاسو درمن کېږئ تاسو تام تکالیف نو غي تامي کنه ها فرق څه دی وترجون تاسو امید لرئ د الله تعالی نه ما دا غسلا يرجون چې غي امید نه لري تاسو جنت امید لرئ او غي دغه لرل نشي وکان الله د الله تعالی نیمن حکیمه پو او حکمت والا ان انزلنا الیک الكتاب حکم سلطانی بل او دې کوم حقوق و کتاب مې دل درکړه دی نو په بالکل حق فیصله وکا او د خیانتګرو چې کم دی طرفدار م جوړیږي او عام اولګوا هر هغه خیانتګر چې په حقوقو د نساو کې خیانت کوي د د ملګرتیا او نه کې او د د ملګری جوړ نشي حقوق د نساو کې یا یو بل داسې خیانت کوي چې منافقت کوي دوکه کوي دا غچ کم دی الله اکبر طرفدار جوړ نشي ګورا پس منظر دای ځای کې لګون تک زده کوي چې آیاتونو باندې پوه شي د بنو عبیره درې زامن وو بشر بشیر او مبشر بشیر دا لوی منافقو دا درې واړه په زمانہ د جاهلیت کې دا چې اوګي تګي اوسېدل په دا زمانہ کې د عربو خوراک اکثر کجوري او چواره و غیره وي نو قتاده ابن نعمان وایي چې زما تر هغه څخه څه اسلحه وا او وړو نو دې منافق دا خیال وکړو بشیر چې یارا کله د جهاد اعلان کیږي نو د جهاد لذي راشه چې د ازغرا او د اسلحه و غیرت پټکم چې د جهاد اعلان وشي چې د جهاد لنه چې زموږ منافقت نه سرګندېږي نو دا اسلحه ته پټوله اوس دې چې لاړ نو نور اسلحه خو په لاس باندې ور نغلا خدا سي سو یو زغره ورغلا او سو وړو پاره کې اوس دې چې راته غوړو داسې په لار باندې دوړيږي او ځان پسې لار جوړي د چې کتلې دي چې د خلار جوړه کړي دا او دا خو زپه کې راګيرېګم نو د یو يهودي لورکله د پاره د ځان خلاصولو وه ها دا ته ځان څخه کې دا, دا زما امانت ته ادا ځان څخه کې دا هغه کې خودله او چې هغه ساکه هده شو مسلمانان چې هغه داوا وکړه ویجی زما غلا شوی دا او يهودي باندې را لګوته کې خدای شو زکا لار چې کم دنو دا سراغله و يهودي پلا د دې مسلمان باندې داوا چې کم ده یا اوشوا او هغه چې کم دنو بیا دې مسلمان دا منافق چې کمو دوی چې دا دی يهودي کړی دي اوس د په يهودي باندې تین کړه چې په يهودي تین کړه مسلمانانو هم دا وی د پیغمبر پاک زړه کې دې طرف ته پیدا شي بای مسلمان دی مسلمان دی دبه غلا نه کړي پکې نه منافق خدا کې دې شي دی يهودي کړي الله د عدل او د انصاف قانون بادشاہ او کتاب قران کې آیاتونه راولېګل چې نه نه نه عجیب دین د یهودیم صفائی بیانې چې کله پکې غداری نه وي وینا دا اصل کې دا منافق چې کم دنو د داروانه کړه دی او د دو طرفدار جوړ نشي خیانت دی منافق کړه دی غلا د کړه دا او يهودي پاک د دینه يهودي دا شي نه کړي چې کله يهودي کې نه دا غ صفای قران بیان نه داسې او د هغه پلیتی سرګند کړه چې منافق دی معنا دا سو په داسې ځایونو کې دا منافق دی يهودي نام بد تر دی منافق ډیر زکه هو په درک الاسفل وی کنه هغه لاندې طبقه دور کې وی او دا بشیر دی بیا مدینه ته تلو دا مکه یا طائف ته الته تلو او الته کې چې کم ننو مخ کې چون کې زوړ عادتیو او الته کې بیا غلا کولا او ګټه کو او وردن شوه دی او الته یو بډای ول تور را خلاص کړه دا او سره تنول دی ولته مردار شوه دی بیا الله اکبر اغه تعالی اشاره کوي د خیانتګر طرفدار جوړ نشي نو د دای وکالت کول شي ومن يعمل سوءا اعلان جمالیت هر چا سوګ دې چې وکړه سوءا بدی غلا الله دا ته اشاره ده او یظلم نفس او یا زیات او کو په خپل ځان باندې بیا بخنه غوښتل الله تعالی نه او بمومي الله تعالی بخون کمه روبان یادامانه سوګ دې په خپل نفس باندې معنا وبال د په نفس باندې دی وکان الله او د الله تعالی علیم عالم حکیمه حکمت والا و ما یکسب خطیا هر چا سوګ دې چې وکړه خطیاتن وړه ګنا او اسمن یا لوی ګنا الله اکبر یا خطی ان اغه ګنا چې بغیر د قصد نه وي او اسمن اغه ګنا چې په قصد سره وي یا خطی ان مراد سرقه او اسمن نه مراد یمین کاذبه چې د دروغ قسمونه خړل په واقعیا کې ثم يرمي به بیا تهمت لګی پاغه سره بریان په یو پاک دامن باندې پاک دامن ګوره يهودي ته بری ان پاک دامن نه کنه دا غلا پکې نو يهودي نو بری وته وي بری دې بالکل پاک ته دا غلا پکې نشته اگر چې نور خپلې ته خو دینه پاک ته فقد احتمل ان تحقیق سره دو احتمل اوچت کا بهتانن یو لوی بهتان و اسم مبینا او ګنا سرغن او کچاره نوې الله اکبر کچاره نوې فضل د الله تعالی پتا باندې او مهرباني نو لا ازلوکا جواب محذوف ته لا ازلوکا د خلکو بتا خطا کړه وې د منافقینو چې د قسمونه خوړل دای منافقانو به ته خطا کړي وي ولی زکه لهمت قصد کړو طائفه یوې ډلې منهم د دینه یذلو کا چې خطا کی تعالی را و ما یذلون او نه خطا کوي د اعلان په سم مگر خپل ځانونه و ما یذرون کا zarar نش در کولې دی تعالی را من شین زرا برس شي او الله را لګلې پتا باندې قران او له حکمت او سنت او حدیث او علمک او خود لتا ما آغا احکام د شریعت لم تکون چې نوې ته تعلم چې پوی دی پاغي باندې احکام د شریعت درته خودلې دي ما لم تکون تعلم بریلیان رالل و یو ګره ما لم تکون تعلم کنه پیغمبر عالم بما کان او ما یکون ده کنه وګوره الله وای چې ما ته آغا سو خودل چې تا ته پاتا نو الله اکبر دا معنا غلطه ده الله اکبر چې علم د ما کان او ما یکون ته مراد ده دا کفری او شرکی معنا ده او تحریف یهودی ده په قران کریم کې ځکه نو روستو قران کریم کې براشي سوره توبه کې الله وایي لا تعلمهم نحن نعلمهم دارنګ قران کریم کې دا مسله ک بل فرض نبی علی السلام عالم بما کان او ما یکون وې نو د دغه واقعي پته ورته ولې نه وا چې د يهودي طرفداري نه کولا او دغه منافق طرفداري کولا ولې وته دا پته نه وا علم د شریعت ته مراد ده ټول مفسرین قرطبي دارنګ معالم التنزيل وغيرها دا ټول ذکر کوي چې مراد تنا احکام د شریعت دي احکام د شریعت آتے مراد دي او بل دا چې د سوره سوره نساء تقریبا پس ته 34 سورتونه راغلي دي نو که پیغمبر ته دا ما کان او ما یکون علم وې نو بیا د دې 34 سورتونو را لېګلو ضرورت سو ځکه پیغمبر ته خاصه د ارث پته ونه صلی الله تعالی بیا سورتونه را لېګل دا کفری معنی ده دکا او شرکی معنی ده وکانا فضل الله علیک عظیما د فضل د الله تعالی پتا باندې ډیر لوی لا خیر دا متعلق دی د نهم حکم سره د خلق خو جرګې کولې خدا باز جرګې چې دا غي منافق طرفداري کولا الله وي پدا سي جرګو کې خیر نشته جرګه خو کې نو سړې یا دې د پاره وکا چې څه فائدې جسمانی ورسو یا فائدې روحاني ورسو یا شر نه خلق بچ کا نو ته شر د پاره جرګې کوي لا خیر فی کثیر من نجوام نشتره خیر پر نشتره څه قسمه خیر په ډیرو په ډیرو کې من نجوام د جرګو د دینه الا من مگر په جرګه د هغه چا کې امر به صدقاتن چې امر یو ک په صدقه سره پایده جسمانی راځي وې مشوره کو چې د الله د دین لپاره مال راجم کو او لګو او معروفن یا امر او کپیو حق ویلو سره خکار سره یعنی فائدې روحانی او اصلاح بین الناس یا اصلاح باندې په ما بین د خلکو کې یعنی شر نه خلک ورکړنو نو دې کې چې کم دی سدی جرګو کې خیر شته راځي اصلاحي کمیټي جوړاو چې د شر نه خلک بچ کو خدا نه چې نوم د اصلاحي تنظیم مشران دی ولا ټول شرمخان ګرځولي دا به پکې نه وای بیا فائدې جسمانی چې خلکو ته نفع رسي امداد کوي د غریبانو مسکینانو سره دا شو او یا دا چې شر نه خلق بچ کوي و من يفعل ذلك ارچا سوګ دې چې کدا کار ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د الله تعالی په سر دا چې ور بکوم غد لرا اجر عظیم اجر لوی و من يشاقق الرسول ارچا سوګ دې اوس ګورا د پیغمبر خلاف مکوي ګینه جهنم یان بشي و من یشاقق الرسول ارچا سوګ دې چې مخالفت وکړه پیغمبر پس دا نه چې سرګند شو د تا سنت طریقه و یتبع الهدى سنت طریقه ځکه فین خیر الهد هدی محمد صلی الله علیه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد غره طریقه طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پس دا غنا چې سرګند شو د تا سنت طریقه ويتبع غیر سبیل مومنین او تابعداري وکړه غیر د لارې د مؤمنانو نه نو وا بړو مونږ د لارا پتا اغه ستا چې واړې د دیو داخل بک مونږ د لارا جهنم ته او ډیر بد زائده دا جهنم ډیر بد زائده تلو دا جهنم الله اکبر چې د مؤمنانو لارې فرې خدا او د پیغمبر طریقه وته سرګند شوه او بیا بل طرف ته روان شو لار المؤمنین لار د صحابه کرامو هغه پرې خدا او په غیر طریقه باندې روان شو نو الله وی زای به جهنم کم او جهنم باندې زای کم الله اکبر علما د تفسیر ټول په دې ځای باندې ذکر کوي چې دې نا اجماع معلومه شو او اجماع د شریعت د دلایل نه یو دلیل دی ويتبع غیر سبیل المؤمنین ان الله لا يغفر ان يشرك به الله اکبر مساله توحید د فار درد د شرک فعلی بشک الله نه معاف کیدا چې کفر وکړي شي دا غنا او یغفر او معاف کوي آسو یا معنا عام مانو کا او اشکال ما مخکې کړو لوی دروغ جوړ کړه نو دروغ جوړ کړه ولی چې مولایت شرک کوي نو د دروغ جوړي داغه لپاره دلایل ګوري جاء عربي ورما نفسه بقبر النبي دا دروغ ولا جوړي بیا داغه عربي راغې باندې چی راغې باندې چی راغې عربي راغې دا چې کم دنو دغه کاری بیا او چې مخامخ شنو بیا پکې څه شي نه یو ګیدړو نو راغله او ګرځیده خاریه کې نو مخ کې و دوبیانو دی کپړو لرنګونه ورکول نو لوی لوی کنجان می جوړ کړو نو هغه رنگ ته چته پریوته دی او چې رنگ ته پریوته دی نو هغه رنگ کې داغه دا رنگ بالکل بل شان شوی دی چې واپس ځنګل ته تل دی نو زمره ځان لريږي چې خدای پاک دا څه شی راغله دا سبلا ده زناور د ځنګل ټول اګیر بګیر دي چې دا څه شی راغله ده ناشنا شی راغله ده هغه اوس چې کم دنو ټول مشوره کړي چې راځي د څخه زو چې ته د کم نسل نه او سارا راغلی دی هغه توي یاره حضرت تاسو د کم نسل نه یې ګیدړ خو چالاکی رامی نو چالاکی نو غته یو تاسو خبرې زمری ته متوجه شه تاسو خبرې دا خو تاسو غونډه کې نه اهل خلق پیدا شو ګینه زه د دې ځنګل بادشاہ ما خو انا اهل ران زما زول کلم او زه د دې ځنګل بادشاہ ما او ښا نو بس د وته بس سید جی هغه تیارې دل سنا آشنا رنگو داغه چې دا څه شه ده اوس نو هغه خو د خپل عادت نه مجبور او د بادشاہ کو عزت بادشاہ خو د خپل عادت نه مجبور او ګیدار سواخ پس د خامخا یو وړی وای یو وړی دی وای چې ځنګل کې سناسته او راغله دی سوچ کینو ذوق کې راغله دی شوق کې او بس چغه والي دا وړی والي دی چوړی والي دی انو هغه وی او هو دا هو ګیدړ دی را پن شوی دی په چا په غسو مسو ولا دی بیا چې کمن په کیدړ مقام ولا ور کړی دی د دای دغه مقامی فقد افترا اسم مبینا اسما عظیما دروغ به جوړی دروغ نو چې دروغ جوړای نو دروغ پسې خو چې بل څه عالم ملاو شنو بیا خو خامخه دا امی به په دوکا کې چې رنگ منګ بدل کې چوغا واچې جوبا واچې پټ کې وې سترګې تورې کې د ډوزي په ځان باندې د اسخا د مړو اترونه ولګي او هغه شونډې دیم د سخات په هغه ری جوان د غوړې مړی کنه نو هغه به دوکا کې پاغه باندې مولیا نه چې جاء اعرابي ورما نفسه بقبر النبي وګوره حدیث کې راځي او ګوره وګوره دا چې کم نه نو د حضرت عمر په زمانہ کې راغله دی وغی په نکیر نه دی کړي نو دا ګور لکه د صحابه اجماعی نظریه شو جی دا وګوره ټول د خرافات لیکلی او تسکین صدور دی ټول د خرافاتو نه ډک دی رساله قبریه دی ټول د خرافاتو نه ډک دا وای ټول د خرافات نه په دې خو به دوکا کې خو چې حق پرس عالم ته ملاو شو هغه د تمخ تکینی چې دا استشفاګان استمدادونه دا خو جدي اجماع خلاف دي نو دا واقعیا باندې استدلال د اجماع خلاف دی جدي کې شرابي راغله دی جی په دې کې چې کمندنو داسې دروغجن خلک راغلي دي او ابو صادق د علی نه سما نه ده کړي جی داسې نو بیا به چې کمندنو وړي وي نو خلک بدن نه را پندېږي چې وای دا خو جګی دړو دا خو ګیدړو نو بیا وګه دروغ ما جوړو نو بس سم به وایا ما جوړو دروغ کنه ان يدعون من دونه الا اناسا پرشته ته مراد دي زکه زام د مشرکین دا سوره صافات زخرف وایره کې براشي زام او ګمان د مشرکین داو چې ای بداوي دا پرشته بنات الله دي من دای ته چغو نو دای را رسیو زمنګ امدادونه کوي زمنګ د پاره شپارسونه کوي ټیک شو دا بنات الله دی زام د مشرکین دا نو اناسا وت زکه وای په ګمان د مشرکین باندې یا دا معنا چې اناسا جنکای وې کنا مانسو دا غي نمونه د جنکو عزا ابي دا جننه وکنه عزا وغیرہ لات منات وغیرہ دا ټول اسما د جنکو عین مؤنثاتو هغه لفظ مؤنث داغه نو دیو جنوته انا ساوي یا دا معنا الله اکبر شیخ د ویسا آی بدا معنا کولا دی ځای باندې وی الا اناسا اے امواتا نرا بلیدای الا اناسا مگر مړو لرا او مړو ته بیا خزي ولې وای الله اکبر ودا زکا چې عجز کامل ته اشاره ده ضعف کامل ته اشاره ده او دا خبره تفسیر غرائب القرآن وی ذکر کړه تفسیر کبیر کې روح المانی دا ټول ذکر کړي چې امواتا امواتا مړو ته مانس ضعف کامل ته اشاره ده مړ دی مړ ونه مړ به تعالی سو کی الله اکبر کوئی صورت نہیں ہے سفارش کی چندا ضرورت نہیں ہے الله عالم الغیب دے ارس باندې پو الله دے نو الله تا د سفارش ضرورت نشته دینا و بے با کرندو کی سنتا ہے پہلے وہ زندو کی مردو سے سنتا ہے پہلے اللہ اکبر چې کار د جنکو سره کوي کنه لکه دور حاضر کې وګوره دور حاضر کې کار د جنکو سره کوي لړ بشي جی دا بابا دی په د باندې جی شاله چو وته لړشه کنه ته چې سړې وی سړې ته په غشال واچو وای جی زتا نه ناوي جوړم آ به ته تخته ستا داسې داسې کم دا زره ته خزخ کارم سو ته مان نه وی جوړه کار د خزې باباګانو سره شروع کا دا جدا عزت کوي د باباګانو دا عزت ته کدا بي عزت اخو بیا له خبره چې نن دور د بغیر توپ دی او په خادو کې چې کم دنو د الکان نه خلق نه ویګانې جوړه یغه بیا وینا وی او دله ټول مر نه وی بیا هغه د خزې چې کم دنو خزې خاوند دی دا دله بیا نه وی چې پړومبې شپه باندې او یو شپه نی کنه په میاشتو میاشتو د لک نه ناوی جوړیږي نو هغه خو بیا د لټول عمر ناوی هغه بیا ناوی هغه نه سميږي هغه بیا انډر بیگم ته چې کم دنو اس نشي ویلې خو سم سړی هغه ته شال کې د پسار او تاجیز د جنې کوم ته خدای دې غر کا تخته پاینه صحیح کیږي معنا مطلب یا یو دی دا اموات مړو ته چغه ول نو د شیطان د وجنه ول چې شیطان سر کا شکلو نو زکه دوه حسره ورنه مال د دواړو یو دی ځکه دا په اراده د شیطانو لعنه الله پلانت کړل الله تعالی دی لرا ګور دان د زمانه د جاهلیت رسومو چې مړو ته به چغي والي اوسم د زمانه د جاهلیت د رسومنا دا غي د ظلمنا دا غي د کفریاتونه یو دام دی چې اوسم خلک مړو ته چغي وای دا چې کم را پاسې دی له دې دور کې وای چې منګه آل الحلوای والخانق یو نو حقیقت کې د آل الحلوای والخانق دی د صرف قبرونو ته دعوت ورکي ګوره وسیله باندې رساله لیکم کنه زما جډیر تحقیق دی وسیله باندې رساله لیکم جی او جی دا وګوره مړو باندې استشفاء جایز ده جی دا وګوره د یسه نه مني قبرونو ته خلق بل وایا مړه الله اکبر یو حدیث کې راځي کله چې شیطان الله الله اکبر کله چې شیطان وای ما خلق په کفریات باندې په کفریات باندې می تبا او برباد کړو ای توبه او یسنا ګناونه کفریاتنا نو ما زی وای زمام لای ما تکړه خو چې کله الله رب العزت اغه د استغفار نو زمام لای ما تکړه په استغفار باندې خو بیا شیطان ډیره موده سوچ وکړ نو خلکو ته داسې کارونه خسته کړو چې هغه به ثواب نه دی و پکې ثواب غنی نو بیا ته توبه نو باسي لکه بدعات ارزوګانو کې کای به ناروا او تمنو موږ به په دې باندې الله موږ له ثواب راکړي د شعبان د 15مې روزه به خاص کو دا بنیو الله موږ له پدې ثواب راکړي دا شیطان وای تمناګانو کې غرزولې جی دا شیطان د توای دا شیخ استا کړی جی کو به سنتو پس دوا او موږ له الله ثواب را کوي جی وای دا ولا ولا امنینهم دا د شیطان ارزوګان دي ته پکې غرزولې شیطان دا ویلو چې ارزوګانو کې او په باباګانو باندې وګرځي گیاوګین بمغه خشو ولا ام ولا امنینهم څنګه ده ما جعل ولا صاحبه ولا وصيله ولا حام بهیرا صاحبہ او حام وسیله دا به ګرځاو دا غي د پاره غوګونه به سری کړیو د معبودان د پاره به آزادولې او هغه به ودا جی د پلان کی بابا نظر دی ا شیطان وی زبو تدا کوم اوسم دا کوي او دا هغه زمانہ د جاهلیت کیمو اوسم دا دی قبرونو ته دعوت باور کوي الله اکبر خلق الله دین د الله پیدایش د الله پدې کې دا داخل دي چې کم پیدایش تل الله در کړل دي او هغه کې ته نخري کې لکه سړی چې ګیره خړی دا د شیطان امر د امر دا شیطان ویلو ګیره خرول د سړی د پاره دا حرام ناروا دي دوه تن راغلي دی ګیره خرول دي صحابه دا حضرت حضرت سحر علی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لیدل دي مخ ته اړول دي او بیا وتوي وای داد ته ویلکما من امرکما بهذا وتباو برباد شي تاسو ته چا ویلو چې ګیرو خړای تباو برباد شي دا ته چا ویلو دا ته چا ویلو چې ګیره اوخره نو ا وتوی مونږ ته امرنا ربنا امرنا ربنا مونږ ته زمونږ بادشاہ دا ویل دي امرنا ربنا مونږ ته زمونږ بادشاہ دا ویل دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته امرنی ربی بهذا پګیره باندې دا سلاس راخ کې ما طرف ویلی چې ګیره دا پرېګ دا ګیره پرېګ دا تاسو تاسو تاسو بادشاہ دا لري خو زما در رب دا حکم نه او خیره وتا کړي ویلکما من امرکما بهذا اوس به چې ګوره نو برې ته مخري په خدای قسم کدا خلک پويږي ګینه دا موسله دا موسله موسله دې ته وي شکل او صورت ځان لروانون برې تم اخریا ګیرا او مخریا ا د شیخ د پنځپیر خبره داسي لکه پرخه ته چې مولای کېده کنه او اده د سار اخلي د جمی ګره پرخي مولای داسې ځان سپین کړي دا د پرخي مولای دار ځان جوړه کړي سړیا خدای ته وګوره شکل ځان لا پخپل مروانو شکل ځان لا مروانو ځان نه خون سا مشکل هجړه ما جوړو دا د هجړاګانو صورتونه دي او د دې وجنه دغه خلکو ته قتل ګناه ده چې د چا په مخ باندې ګیره نه د د مخ ته قتل ګناه ده د د شکل د ګناه ده او د ګناه ځای ته قتل ګناه ده دارنګه دا اوله بد فعلی چې په قوم لوط کې راغله و دالکانو او هغه چې بیا په کم فکر ګيري بیراله نو علما ذکر کوي د تاریخ هغه کې دا ګيري چې بیراله نو بیا بچا غي ته دا وینا نو هغه دلګانو بیا ګيري بخرول د دې د پاره چې زمونږ بیا د بازار ګرم شي دا دلتوب مو ګرم شي دا د هغه خلکو عمل دی لوی دلچ او پاغي کې نو هغه بګیره خرول دی وجنه علامه ابن جوزی رحم الله ذکر کوي چې کم سړی ګیره نه راغلی انو دته قتل هم ګناه ده خاص کر چې بیا لګ مخه خيسته وي نو دته قتل هم ګناه ده ځکه سړی په غلط خیالاتو کې مبتلا کیږي او چې کم سړی ګیره راغلی وي او ګیره خرولی وي نو دته وي بیا د دې د کې شهوت او دغه ګنده ماده د دې بل نه زیاته وي د ماشوم نه پکې زیاته وي دته بیا نه ګور د لا وي بل شان کیږي ځکه چې هغه ځان په زور باندې چې کم د بناوټي جوړ کړي او ځان خارختی کړي او چې کم دنو دا دا لوی مصیبت ته دې تاړو سوک ګنا وایم نه واجب د واجب ګیره واجب څنګه چې د ماسختن وتر واجب دینو دا سه واجب ده او انکار د دینه چې زمړه دا پکې چاکړي بالکل کفر ده په دې باندې سړی کافر کی دا پکې چاکړي دي او دې ته سپک قتل دا بيدینی دا کفر ده په دې باندې سړی د اسلام اوسي پکار دادی چې نارینه ګیره پرېږدي او پکار دادی چې تاسو زنانه مصیبت دای که مسله کو نو بیا خپه کیږي یاره د ارسوي ارسوي نو چې نو وای نو بیا مصیبت دارې مونږ دین یریګو چې د قیامت پرز باندې مونږ تعالی د اور واګه واچي او جهنم ته موراکاږي نو نه به یو زنانه راشي مونږ د الله د نه به مخلاص کی بیا نه به یو ناری نه راشي الله دې الله دې زمونږ حفاظت وکي نو کواو نو اوم خفکیږي او کنواو نو مونږ خفکیږو چې الله مونږ نیوي عزتمندو پکار دي زنانه ول چې غي نارینه په دې باندې مجبور نه کی چې غي توي ګیرو خي دا د باز زنانه یو مصیبتي او غي وې ته خلا ځواني تلا د ګیره ګیره خیر ده دا خو بیا بوډاګان پریګ دي ګیره مخ ګیره م پرېږده رستو به بیا پرېږدي ګیره بیا رستو پرېږدي آلی رستو به پرېږدي نه نه نه رستو نه ځوان ګیره سره خوان کوي او یو ځوان چا د ملکاونه شړه مونږ اچاونه شړل چې تاسو ګیره پرې خو دې زید ملکا خيستا ځوان چې لګي نو په ګیره باندې ښکاری الله اکبر یو بی دینه خو نه ده علماء سود يهود باندې او علماء سود د امت هم ليس بامانيكم نه د دين موقوف نه د ثواب موقوف بامانيكم پارزوګان استاد باندې ولا اماني اهل الكتاب او نه په ارزوګانو خواهشاتو د اهل کتاب باندې آسو علما د تفسیر ذکر کوي علما هم علما سو یغرون الناس بالطمع والرجاء دا علماء سو چې هغه به ارزوګانو کې خلک غرزول مړه فضایل به وت ذکر کول صرف او مسائل به نه ذکر کول نو دا علماء سو کتا اوس باز خلک دا دغه چې بس صرف دې ته ناشې چې بس جی مونږ ته خواږه خواږه خبرې کو چې مزیدار مزیدار خبرې جو ګوره جنت کې بداسه خولي خولي نهرونه جنت کې بجی داسې چې کم دنو هوري وي داسې به غبینان وي او پای به وي او داسې سیوان به وي کېلې به وي مالټې به داسې خبر راته کو او جی صرف د ثوابونو خبره چې چا دا یو سبحان الله وین دومره ثواب دی چې دومره وین دومره ثواب صرف دا کو ټیک ته پدې کې ثوابونه شته دا ارس شته یو سړی دی او دوبی سعودیا ته روان دی او دا وته پته نشته چې سعودیا کې څه څه دی خو ټیکټ د سعودیا یې واغسته ټیکټ د سعودیا نو چې د سعودیا ته لړ شي او تا وته دانی ویل چې سعودیا کې داس خولي خولي ځایونه دي حرمین دي داس خولي خولي مقامات دي داس انوارات دي دادی دادی د دا, دا نه دي لدی تا وته ویل نه دي خو چې د لړ الته کې او ټیکټ اغسته او هغه ځای ته اورسید نو خود به خود به هغه ارث په خپل باندې صحیح کی او هغه نعمتونو سره به منعم وګرځي او خوشحالي به په حاصل کی خو کته یو زر پیری جو سړی ته وای چې سعودیا کې داسې دی او داسې خپل حج دی داسې طوافونه دي داسې عمره دي داسې نعمتونه دي داسې خوراکونه دي داسې انوارات دي خو هغه چې څو تلنی ټیکټ وسره نه کته وتار سو نه دلته کې به اسه چې کم نه خپکیږي او سوا تحصیلېږي نه بعینه دغه مثال دی د توحید او د سنت او د رد د شرک او د بدعت چې سنت ته خپل کړو عقیده د توحید د خپل کړه او ځان د شرکیات نه بچ کو بدعات نه دی بچ کو نارواو نه دی بچ کو خو نارواو نه بسنګ بچ کی چې ناروا د ته او خودل شي چې دا ناروا دي نن سبا خو مصیبت ته څوک ناروا او تناروا وای نه مونږ چې دا وو چې دا په دې بازار کې دا ناروا کیږي دا په دې کې دا کی دا زکه چې دا خلک چې کم خلک نه پويږي چې هغه پوه شي چې دینه ځان بچ کی چې کم مبتلا دي چې هغه دا وای چې واقعي دا ناروا دي ناروا دي ځان به ته بچ کی نو چې ځان دې ته بچ کنو کده دې خواګو خواګو خبرو چې جنت کې به مالټي وي سیوان به وي حوري به وي او خيسته د خاوندانو سره به د خوشحالي ژوند وي تختونه به وي کالینونه به وي دا به وي دا به وي باغونه به وي نهرونه د پيو د شرابو د وبو دانو کدار ته معلومم نه وي او سډیر دی اوریدل هم نه وي خو چې ټیکټ دی واغستو د عقیده د توحید او د سنت او ځان دې د نارواو نه بچ کنو چې لاړ شل ته په خپل منعام شي پته به ته لګي ځان بچ کنه او که دنیا کې صرف خواهشات بس فضائل بیانو خوږه خوږه خبره شوف دی او فضائل دی نو دا به ټیک ته وی خو چې خبر نه نو بس پروت پیدا غسه بیان الله دې منګه کې د ایمان جذبه پیدا کی چې د الله د دین په خبره خوشحالي ګو خپکی ګو پینا لیس به امانیکم نه د دین موقوف او دا وی دا چې سړی قران ته کینی کنه دا بیا سړی کې دا خپل راځي سړی خو چې صحیح عالم وي سړی وای څنګه به یو بهایي کی او زبد غیر رد نکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت کې راځي کله چې منبر ته وخته نو واشتد غضبه وعلى صوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه ډیره زیاته شو زاو داسې مخ به سور شو وعلى صوته د نبی علیہ السلام आवाज به اوچت شو داسې تیز आवाज باندې جذباتي کانه منذر جیش روایت کرا زی دا سه به ګل تاوی چې د یو قوم یری او یو لخر یری چې بس پتا سو باندې دشمن حمله کوي او دا اوکه سخت خبره چې خلک د نزان بچ کی نو بیا به قیامت کا او کدا سه فضایل بیانې بس ارزه کې هغه رز را روانو ما یو درسو د یو بدعتي مولا نو پلار را روانم داسې غوګ مو وته کې خدمای چې دا حضرت سوې داسې اگر چې زما عادت داده دا چې کله نما د امام روح المانی رحم الله قول لیدل دی چې هغه ذکر کوي چې لا تقود بعد الذکر مال قوم ظالمین باندې چې د بدعتي درس ته بغوګ نګ دی د بدعتي ک قران مو نه غته بغوګ نګ دی دا صحیح خبره ده قول غره ښا دی و پکې د گمراهی او گمراهی ته بدراکاږي خو زما د دار زنګ دم بدعتي ته غواګو الله اکبر دی بکه خامخه چې څوک پويږي نو هغه خپکیږي چې دا قران کې تحریف والے وکړه ا چې څوک نه پويږي نو گمراه کوي بیانو نو غوغه ته کې خودل نه دی په کار د بدعتي درس ته پرون د مفتی صاحب درس کور کې لاګول او یک دم یک دم په بدعتي درس شروع شو د بدعتي درس آیات یو وی او ډایرک په فضایل رمضان شروع شو مال خندار عجیب درس ته نه رابط شته او نه چې کوم د څه خلاصه شته نه د آیات څه مفهوم شته آیات یو او فضایل د رمضان شروع شو سو خو سو وایا کنه سو خلکو ته خو سو وایا د رمضان صدا سے نور یا د عقیده سره شرایط خو نه هغه نشته بار کیف را روانم پلار باندې انو لګیاو په دې ځای باندې دا آیاتونه وې د سوره آل عمران تاسو ته ما ویل دي چې لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم دا آیاتونه وې په خدای قسم خالص کیسې ته جوړ کړي وړو دا وې نه چې د دور حاضر کې دام چته داسې کیږي نه بس یو کیسې داسې به یو راتل داسې به کېدل داسې براتل داسې هغه خلک چې کم ناس دی غي وای چې بس دا خو یو کیسه دا تیریږي نو بس ختم شو لاړه نو قران د قیامت پوری کتاب دی د جنت آیاتونه چې څنګه د مسلمانانو د پاره دین او تک دوزا د مشرکانو د پاره دغه سخت چې بدعت ته وکړو نو به در باندې راځي چې شرکیات ته وکړو نو هغه به در باندې خود به خود پیټ کیږي دا نه چې پس فضایل او پنیات باندې ناس یو چې خېخي خبرې دي کیږي او که په دنیا کې ټول ناروا کیږي نو کیږي د خیر دی جی که یو ځای دوره بهای شروع شي چې یو ځای بربند فلمونه کته شي انو هغه د خیر د کته شي او رونه خیندر ګډ وډ ناشتي خو که مولا رد کنو پاغه به خپه کیو د الله دې من کې دا د يهودي خصلت نه پیدا کړي دا د يهودو خصلت او ارزوګانې تمناګانې صرف الله په رد کړي بشارت هر چا سوګ دې چې عمل وکړ د نیک عمل من ذکرن سړی وی او انسا یا خزا په داسې حال کې چې وی دې مؤمن وګوره کنه قید لګی چې خزا وی او سړی وی او عمل وکړ نیک خو په داسې حال کې چې موحد وی ها نو الا ارسور نیک عمل وکړه خو چې ایمان درکې نو څو قسمه ذره بر شرک مبتلا وی ذره بر شرک تفصیل مې دا کړو ک شرک قولی وی که شرک فعلی وي که شرک اعتقادي وي دارنګي که شرک بالکواکب وي که شرک بالعباد الصالحین وي که شرک بالملائکه وي کدا ټول شرکیات سچ وی پاغه کې مبتلا وی نو باس تباہ او بربادي بیا کار سور نیک عمل کې هغه نیک عمل د الله درب قبول نه دی اعلم انک کما تزرع او تحصد کما تدین تدان سچ کې سچ کاری هغه بری به پښتانه وای سچ کاری هغه بری به څنګه چې کینو هغه څه بدلا بدر کول شي پنجابیان وای جیسا کروګه ویسا بروګه چې سکه هغه بد سره کی کما تس تزرع او تحصد چې سده کړلی یا بری به کده بدعملی کړي هغه بال ترې به کده نیک عمل کړي آبال ترې به کده پرده کړي آبال ترې به کده به پردګي کړي نو آبال ترې به آبال تعالی ملاويږي کده تصویرانو خکلي نو هغه بر تعالی ته ملاويږي او کده تصویران نزان بچ کړي داغه خسته بدله بد تعالی ته ملاويږي کده ګډه ګډه شوی واده کې او ګډ شوی واده کې خزا کسړې داغه بدله بد تعالی ملاويږي او کده پیغمبر په طریقه کړي داغه بدله بد تعالی ملاويږي که غم کې د چغي سوري ولي گریوان نه د شلولي داغه بدله ولته ملاويږي او که غم کې د طریقه د پیغمبر کړي داغه بدله ولته ملاويږي که عمل د شرکیات لري کړي هغه تر خلق را بلی داغه سزا ورته ملاويږي که توحید ته د خلق را بلی داغه بدله ورته ملاويږي که بدعات ته د خلق را بلی داغه بدله ورته ملاويږي او که شرکیات او که سنت ته د خلق را بلی داغه بدله ورته ملاويږي ومن احسن او سوک د ډېر حساب په اعتبار د دین کې ممن دا چانا اسلام وجهه چې خالص ک ځان خپل لپاره د الله د د پالا د پاره احسن دین ام ممن اسلم الله او سوک د ډېر حساب په اعتبار د دین سره امور د اعتقادیاتو کې مراد دي لکه د ابراهیم علیه السلام په شان تک لک شک لک په امور د اعتقادیاتو کې ومن احسنو سوګ د ډیر هستا په دین کې ممن د اچانا اسلم چې خالص کو وجهه دین خپل لپاره در زاد الله وجهونه مراد دین او اسلمنا مراد اخلاص وهو محسنون پدا سه حال کې چې د موحد او تبع ملت ابراهیم او تابعدار او کلا د دین د ابراهیم علی السلام دا سه حال کې چولانو په توحید ماتون کې د شرک او تخذ الله ابراهیم او نیول او جوړ کړ الله تعالی ابراهیم لرا خلیل خالص دوست د ابراهیم پشانته ځان الله ته اوس پاران الله بد دوست کی او ځان د ابراهیم پشانته معنی د اچھا پروا مکوا مساله بیانو د دین که څوک خفه کیږي که څوک خوشاليږي که څوک سپکی وای که څوک بد وای که څوک وای ګور دای وې او که هغه وې دې تر چا خیال ما ساته ځکه د ابراهیم طریقه تاسو تمام مختصره غایاتونه رالول سوره بقره کې دا نه وای چې بس وګوره پلار خلاف ته پلار ته وای انی اراکا وقومک فی ظلال مبین دا رنګ قوم ته خلاف ولار دی د صحابه کرامو صفت باری تعالی قران کریم کې دا ذکر کوي لا یخافونا فی الله لومۃ لائم دا الله د دین په باره کې د هیڅ قسمه ملامت یا د ملامتګر نه نه یریږي کار سره یاره دای سلاوی او دای سلاوی د دینه بنی یریږي او الحمدلله دا صفت د الله نن مونږ کې نورم مضبوط کی او نور دې قوي کی زمنګ ایس خوف او خطر د چانه نشته کڅوک ملګرتیا کوي او مسله کو کڅوک ملګرتیا نه کوي او مې کو کڅوک خګانی او مې کو کڅوک بدګانی او مې کو خو الله دې زمونږ د خلینو اغه الفاظ وباسي زما خو الله حاضر ناظر دی زه چې سار درس لرازم نو زه دوا دا کوم ام یا الله ماسختن د شپې دوا دا کوم ام یا الله زما د خلینو اغه الفاظ وباسي چې د اغه ته ضرورت وي د وخت او وخت کې اغه الفاظ پکاروي زما د خلینه وباسه نور یا الله چې سوي بس وی به خو زما د خلینه هغه الفاظ وباسه چې د خلکو اصلاح ته ضرورت وي دا چې اصلاح پکېږي او د بل دا چې هغه الله ستاسو کتاب او ستاسو پیغمبر د احادیث موافق وي بیا که څوک خپکیږي که خوشاليږي زما داغه پرواني زما دغه پرواډ ویم نه که دنیا خلک خپشي خپدي شي الله خوشاله الپکار دي واتخذ الله مسله توحید کول غواړي بس ولله ما فی السماوات خاص د الله په اختیار کې دی اسو چې پاسمانونو کې دی واسه چې پس مکه کې دی وکان الله بكل شیء علیما بكل شیء محیطا د الله تعالی پر یو شی باندې راګیرونکې نهګوان مسله توحید ذکر کړه د پارا درد شرک فعلی ګوره ټول تاسو ته ویلو مسله د توحید تاسو تماوي دا بام د حقوق نسوان سره بار بار بیا بیا راځي دارنګي مسله توحید حقوق نسوان سره بار بار راځي د لپاره صرف دانی چې اصلاح د معاشره کې لګیدل او اصلاح د عقیده درنه پاتې شي دابل زواجر به ذکر کوي آ چاته چې هغه حقوق د نساء نه ادا کول منافقین نه ادا کول مشرکین مکه نه ادا کول نو زکه ولا زواجر ور کوي دا یو جهاد کا زکه چې دې کې د خزي حقوق دي جهاد کا دې کې د خزي حقوق دي دارنګي الله اکبر يهود نه ادا کول نو هغه ته زواجر چې ولې د خزو حقوق نه ادا کوي او دا الله حقوق نه ادا کوي د انسانانو حقوق نه ادا کوي سوره النساء حقوق هی حقوق چا چې حقوق نه ادا کول نو هغه پلیتي او خباستونه ذکر کولو دې ځای پورې دویمه حصہ هغه ختم شوه او ويستفتونک فی النساء دریمه حصہ شروع شوه پدې کې تنویرات تی د هغه دواړو حصو په مسایلو باندې او بیان د دریو فرقو د مؤمنانو منافقینو اهل کتابو او اخر کې بیا مسله توحید ذکر کړي ګورا یستفتونک فی النساء پدې کې دریم آیات کې تاسو لږ وګورئ چې مسله تاسو ته یاد شي دریم آیات لږ راواړوي دغه صورت بیا آی کې ګورا مسله ویلې وا الله اکبر وآتوا النساء صدقاتهن دا آیات لمبر الله اکبر ګورئ دا تنویر دی په آغا دریم لمبر د آیات باندې الته دا مسله وا ګوره دا احکام ذکر شو ورکه تاسو زنانو لا مہرونه د اغی نهلتن په خوشحالی سره دا یو دا سلورم دی ګوره زه دریم لمبر آیات وین خفتم الله تقسطو فی الیتاما دا آیات دریم کچری اړیږي تاسو چې تاسو به انصاف ونکړي د یتیمانو جنکو فبارک معنا کاغه سره نکاح کې نو هغه سره انصاف خاطر چې انصاف ونکړي شي نو بیا دې سره نکاح مکو او د نور سره او کزکا چې نور سره او کنو هغه دله به نور سوق پیدا شي ته نور سره او کا چې د یتیم سره د ظلم او زیات او نشي دا نو اوس ګره پاره باندې تفریح او تنویر دارال چې یاره صحابه او تاسو کو یا رسول الله چې منګه د زنانو سره نکاح نشو کوله د یتیم جنکو سره الله وی دا تاسو ته چې کوم د یتیم جنکو باره کې حکم راغله دنو هغه یتیم مراد تاسو دغه حقوق نه ادا کوي که حقوق ادا کول شي نو بیا خیر دی ويستفتونک تپوس کوي ستانه رخصت غواړي ستانه په نکاح د خزو کې په نکاح د خزو کې وایا قول الله وایا چې الله اجازه درکوي تاسو لرا فینا په بار دی کې و ما یتلا او اغه نس اجازه درکوي تاسو لرا چې لسته شي تاسو باندې اغه نس دا عاطف شي په الله باندې بیا اغه نس اجازه درکوي تاسو لره چې لسته شي په تاسو باندې په کتاب کې په بارا د یتیمانو کې اغه چې نور کوي تاسو مہرونه نور کوي تاسو آیتا اغه مہرونه چې مقرر کړی دی الله تعالی اغه لره او تاسو شوق لري چې نکاح کوي د دې سره نکاح کوي د دې سره نو دا اغه نسم تاسو له اجازه تر کوي خو هغه ناس چې تاسو څخه منع کین او د دینه مو منع کوي چې تاسو هغه لره مہرونه نه ور کوئ نو بیا د توای چې د سره نکاح مکوي دیو دا معنا او یا دا معنا چې وما ځان له مستقل مبتدا شي او فی یتام النساء دا خبر شمانه بداشي او اغه نه سجلسته شي پتا سو باندې په کتاب کې ثابت ته په حق د یتیمان په حق د یتیمانو جنکو هغه کې چې نو ور کوي تاسو هغه لرا مہرونه دا غي او تاسو دا ذوق لري مینا کوي چې تاسو دا غي سره نکاح کوي نو دار ته وای چې غي سره نکاح مو کوي چې مہرونه ولا بیا نه ور کوي که ور کوي مہرونه نو بیا خو خیر دی نکاح تاسو لا جایز دی او کوي وسره او اجازت درکې تاسو لرا مول مستضعفینا فبارا د هغه کمزور کله شو کې منل ولدان د ماشومان نه وان تقوم او تفسیریه ده معنی حکم کوي تاسو ته دا ان تقومو دا چودريږي تاسو د پاره د یتیمانو جنکو د پاره بل قسط فضل او انصاف سره د یتیمانو د پاره فضل او انصاف سره ودريږي معشوم دې کمزورې یا یتیمه جنې دا ان تقومو للیتاما واو تفسیر یا ودريږي په پاره د یتیمانو په انصاف سره و ما تفعلوا من خیرن اچ کوي تاسو د سنې کینا پس بشک الله تعالی پای باندې خبردار دی که تاسو وې د مخالفت نه یریږئ چې د خزا خاون په مابین کې خلاف دی نو دو دریم غړي د یو بل د خاندان نه مقرر کړي او کله اراده د اصلاح وان الله به جوړواله راولي پاغه باندې بیا تفصیل بیا حقوق را مات شو ټولو وای نیم راتون کچره خزا خافت یریږي من بال یاد خپل خاون نه نو شو زند بد خوینا او اراز یاد مخ اړول نه فلا جناح علیهما اس ګنا نشته په دې دواړو باندې دا چې صلح او کې په خپل ما بین کې صلح په صلح کول سره او صلح غواره د ډیر زیاته او احذرت الانفس الشح او حاضر کله شوه دې د دوی نفسونو کې اشوه بخل بخل راغله د نفسونو کې چې خزه سره بخل کوي په داغه حقوق نه ادا کوي نو بیا خامخا بدخوی و غیر راځي نو خیر دې صلح او کوي و ان تو سن و تتقو او کچره تاسو انسانو کو ځان مو بچ کړو مخالفت د احکام د الله نه پس به شک الله تعالی پاس باندې چې تاسو عمل کوي خبردار دینو اجر بدر کی ولن تستطيعوا ولن تستطيعو او هرگز طاقت نه لري ګور د تا رجحان قلبي او مخکې دا آیات ما راړلو آیات لمبر دریم سره الله وای فین خفتم الله تعدلوا فواحده ک تاسو دا خوف چې انصاف بونه کوي نو یو سره نکاح کوي اوس دلته الله وای تاسو اډو انصاف کول نه شي نو مانسو هغه استطاعت قلبی او رجحان قلبی د زړه مینا هغه یو طرف ته نو هغه خامخ یو طرف ته ولن تستطيعوا ارګستان سلطان نه لري انت دلو دا چې تاسو انصاف وکي په ما بیندو هر